رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل غیرتی او د ښو اخلاقو خوندانو ته له حدودو پرته د هغوی نورې ښویدنې او غلطۍ وبخښئ د دې حدیث روایت د نن ورځې خپرونې ته مجسمې ملیاس هرکلی کوم په پایل کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د غزنی ولایت محبس او پراخې سیمې فتح شوې بندیان ټول محفوظ وایستل شول د دایکندي ولایت په اجرستان کې قرارګاه فتحه پنځه ویشت تنه کمانډویان اسیران ګڼ شمېر مړه او ژوبل شول په پکتیا ولایت کې یو ټانګ او یو رینجر موټر ویجاړ نولس تن عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ برید کې پنځلس تنه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د پکتیکا ولایت په سروبي کې ټانګ ویجاړ څوارلس تنه عسکر مړه او ژوبل شول. تېره ورځ د غزني ولایت د لویو فتوحاتو د لومړۍ ورځې راپورونه رسنیو ته په واک کې ورکړل شول پرون دوهمه ورځ هم مجاهدینو د تیرې ورځې په شان د غزني ښار دننه خپلو تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکړ او له دښمن څخه د غزني په مرکز دننه او د باندې پراخه سیمې مراکز او پوستې ونیولې. د پرون عملیاتو په لړ کې جالبه دا وه چې څو ځایه د غزني د مرکز په مربوطاتو کې ګڼو عسکرو د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد کمیسیون د اپوی له اعلان څخه په استفاده وشو کړای خپل ژوند وژغوري مجاهدینو ته راشي او وسله پر ځمکه کیږدي د غزني په ښار کې کومې ساحې مرکزونه، قومندانۍ او ستراتیژیک موقعیتونه چې تېره ورځ مجاهدینو نیولي وو، هغه یې تېره شپه هم کلک وساتل او سهار یې د والي له دفتر سره نږدې یوه مهمه قرارګاه چې د نظم عامه په نامه پولیس پکې اوسېدل او د موی مبارک په قرارګاه مشهوره وه ونیوه وسلې او مهمات یې ځینې راوړل ځینې عسکر یې وژل شوي او ټپیان دي ګڼ نور بیا په خپله له مخالفته لاس په سر شول. د غزني مرکز په شهباز او پیرشهباز سیمو کې د دښمن درې پوستې فتح شوې، ګڼ عسکر ووژل شول او وسلې ترې ونیول شوې. د مرکز اړوند نواباد سیمه چې لوی مرکز او ګڼې پوستې پکې وې مجاهدینو فتح کړې. همدا ډول د محبس په لور مجاهدینو ګړندی پرمختګ وکړ او اکثر سیمې پوستې او مراکز یې ونیول. پرون له غرمې وروسته د غزني په مرکز دننه د ګیلان ولسوالۍ لپاره د دښمن ولسوال معلم کریم او څارنوال دواړه د تیښتې په مهال ووژل شول موټر او وسلې ترې نیول شوي بلخوا د خواجه عمري ولسوالۍ له مرکز سره نږدې د دښمن درې پوستې فتح شوې او د ولسوالۍ محاصره عسکرو ته د وسلې کېښودلو وخت ورکړل شو پرون مازیګر د مقر ولسوالۍ لخوا د دښمن یو قطار چې غوښتل یې مرکز ته کومک ته ځان راورسوي د لړمې په سیمه کې د مجاهدینو له کمین سره مخ شو چې له امله یې ټول کاروان دړې وړې شو درې ټانګونه یې له منځه تللي پنځلس عسکر یې وژل شوي چې جسدونه مجاهدینو ته پاتې شول نور بیرته وتښتېدل. مازیګر مهال د دښمن پنځه ټانګونه د نواباد له سیمې څخه وتلي وو د حیدرآباد ساحې ته په لاره و چې د مجاهدینو له کمین سره مخ شوي شدیده جګړه پرې وشوه په یوه ښه پرمختګ کې د اسلامي امارت د ارشاد او دعوت کمیسیون د اپوې له نوي اعلان څخه په سالمه استفاده پرون مازیګر د غزني ښار د پنځمې حوزې سره په لنډه فاصله کې د دښمن یو مرکز پاتې و چې مجاهدینو د برید تابیا ورته نیولې وه خو خوشبختانه چې هلته میشتو عسکرو د بې ځایه مقاومت پر ځای له تعقل څخه کار واخیست ټولو وسلې پر ځمکه کېښودې خپل ژوند ته نجات ورکړ او له خپلو کورنیو سره یې بېساري احسان وکړ او ټول له ځانه سره له وسلو او مهماتو بار درې هموي ټانګونه څلور رینجر موټر او خپل مرکز مجاهدینو ته وسپارل مجاهدینو د دغو عسکرو له نیک اقدام څخه قدردانۍ وکړه هغوی یې وستایل ژمنه یې ورسره وکړه چې ټول به په امن او اطمینان سره خپلو کورنیو ته ورسوي اوس مهال د غزني مرکز اړوند په ګڼو سیمو کې د دښمن له بقایاو سره تماسونه ټینګ شوي چې بې ځایه خپل ژوند په خطر کې وانه چوي حقایق درک کړي او بې له کوم مزاحمت څخه د مجاهدینو سره یو ځای شي مسولین ډاډه دي چې انشاءالله د ګڼو عسکرو ژوند به وژغورل شي دا هغه څه دي چې هر مجاهد ارمان لري ځکه بې ځایه مقاومت او له امریکایي ستراتیژۍ او پلانونو څخه دفاع په هیڅ وجه د افغان عسکرو په ګټه نه ده باید هغوی د پیسو لپاره خپل خور ژوند او آخرت له حتمي تباهۍ سره مخ نه کړي. تېره ورځ د غزني د مرکز د اکثرې برخې د فتحې په عملیاتو کې تر دوه سوه پورې د دښمن عسکر وژل شوي او ټپیان وو او یو سل اوولس تنه مجاهدینو ته راغلي وو. د غزني په ښار باندې په خورا لویو او پراخو عملیاتو کې دوهمه ورځ هم الحمدلله د مجاهدینو لخوا د ملکي خلکو مرګ ژوبله صفر ده هیڅ ملکي ځای یا کور ته زیان نه دی اوښتی او نه هم کوم ملکي کس تلف شوی دی. د غزني په مرکز کې عملیات په داسې حال کې خورا په تدبیر او حوصله سره پر مخ ځي چې په کابل کې ناست د دښمن ځینې کړۍ او وایندویان لا هم هلته د پرمختګ او مجاهدینو ته د زیان اړولو کاذبي لاپې وهي همدا ډول د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د دښمن یوه قرارګاه او یوه پوسته فتح شول د قومندان زمري په ګډون څوارلس تنه عسکر او اربکیان ووژل شول، څلور تنه ټپیان او درې تنه ژوندي ونیول شول. بلخوا د پکتیکا ولایت امن مفتوحه ولسوالۍ ځواکي سیمه کې دښمن قرارګاه بیا فتح شوه ټول عسکر یې وتښتېدل او ځواکه سیمه له دښمن څخه کاملا تصفیه شوه همداراز د دښمن هغه قوا چې د پکتیا ولایت له تندر قلي اردو څخه د غزني په لور د حرکت په حال کې وه د ګردیز زرمت تر منځ په لاره کې د مجاهدینو له کمینونو سره مخ شوه، درې ټانګونه یې ویجاړ، لس تنه عسکر یې مړه او ټپیان شول. یاده قوه د تلفاتو په لیدلو سره بیرته په شا وتښتېده. د ترلاسه شوي خبر په حواله غزني ښار ته د کومک په هدف له کابل څخه د دښمن هغه لویه قوه چې لسګونه ټانګونه پکې وو تېره شپه د میدان وردګ ولایت سیداباد ولسوالۍ کې د مجاهدینو د ځپونکو بریدونو ښکار شوه. په یادو بریدونو کې د دښمن دوولس ټانګونه ویجاړ شول، ګڼ عسکر یې مړه او ټپیان او نوموړې قوې ته د غزني په ځای بیرته د کابل په لور شاګرز ورکړ یاده دې وي چې د غزني ښار په ټوله جګړه کې تر دې دمه د شل تن کمانډویانو په ګډون له دوه سوه زیات مهم افسران عسکر پولیس او استخباراتي کارمندان وژل شوي، لسګونه یې ټپیان دي، یوه نظامي چورلکه را نسکوره او لسګونه ټانګونه او رینجر ویجاړ شوي دي. دغه راز له دښمن څخه پنځه پنځوس ارادې ټانګونه او رینجر موټر نیول شوي سلګونه میله سپکه او درنه وسله نیول شوې په لس هاو زره مرمۍ او مهمات ترلاسه شوي چې تېره شپه ټول محفوظو ذخایرو او ځایونو ته انتقال کړل شول همداراز د یاد ولایت مرکز غزني ښار کې د محبس ودانۍ په بشپړه توګه فتح او د مجاهدینو په واک کې شوه خبر وايي ټول بندیان په خیر او عافیت سره له محبس نه راووتل او مسؤنو ځایونو ته د رسیدو په حال کې دي دغه راز د ولایت ودانۍ ته نږدې په حرمسرای باندې هم کارنده بریدونه روان دي چې انشاالله ډیر ژر به فتح او د دښمن له کرغیړن شتون څخه تصفیه شي په ښار کې د دښمن ټولې مهمې هستې د مجاهدینو تر ځپونکو بریدونو لاندې دي او دښمن له ډیر ورختای سره مخامخ دی مجاهدینو خپل بریدون ته په خورا لوی مورال سره دوام ورکوي او دښمن د مجاهدینو د عملیاتي څپې په وړاندې د مقاومت توان بیخي له لاسه ورکړی دی. بلخوا داید ولایت له خواجه عمري ولسوالۍ څخه هم تازه راپورونه وایي چې په یاده ولسوالۍ کې د دښمن درې مهمې پوستې په بشپړه توګه د مجاهدینو د ځپونکو بریدونو په پایله کې فتح شوې ګڼو عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته وسلې او مهمات یې د مجاهدینو لاسته ورغلل د الخندق عملیاتو په لړ کې بیګا شپه د دایکندي ولایت د جرستان ولسوالۍ پر لویه قرارګاه لومړی د اسلامي امارت د استشهادي کنډک د یو تن قهرمان فدایي مجاهد له لوري د ځانګړي تکتیکي موټربم په مټ په داسې مهال برید ترسره شو چې نوموړي مجاهد موټربم د قرارګاه مابین ته ورساوه خپل موټر نه راښکته شو او له لرې د ریموټ په مټ چاودنه ورکړه د چاودنې له امله د قرارګاه ډېره برخه زیانمنه او ګڼ شمېر مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. وروسته په سپکو او درنو وسلو سمبال مجاهدین په دښمن بریدونه پیل کړل چې تر ډېره یې دوام وکړ. تر دې مهاله ګڼ شمېر مزدور عسکر مړه او ژوبل شوي، پنځه ویشت تنه کمانډویان یې ژوندي نیول شوي او ځینې د غرونو پر لور تښتېدلي چې اوس هم د مجاهدینو تر جدي تعقیب لاندې دي. همداراز د یادې ولسوالۍ نه په تازه را رسېدلي خبر کې ویل شوي هغه وسلوال برید چې بیګا شپه د یادې ولسوالۍ په مهمه قرارګاه د موټر بم له چاودېدلو وروسته ترسره شوی و په محل د قرارګاه قومندان له پنځه تنه مزدور عسکرو سره وژل شوی و د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اړوند زاو سیمه کې په مزدور پولیسو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د خبر په اساس په دغه برید کې درې تنه پولیس ټپیان شول او یو تن یې ووژل شو دغه راز پرون ماسپښین مهال د یاد ولایت احمد خیل ولسوالۍ اړوند ترکنۍ سیمه کې په مزدور پولیسو د مجاهدینو له لوري د ښخ شویو ماینونو په مټ دوې چاودنې ترسره شوې د معلومات له مخې په چاودنو کې د دښمن یو ټانګ یوه راده رینجر ویجاړ یو پولیس قتل شپږ تنه نور ټپیان شول. بلخوا د یاد ولایت له ګردي څېړۍ ولسوالۍ څخه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین دوې بجې په آسماني سیمه کې د سپیشل فورس عسکرو په کمپاین د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ خبر وايي توغندي په ټاکل شوي هدف ولګېدل او په مهال یې پنځه تنه عسکر ووژل شول درې تنه نور ټپیان شول. د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او شاوخوا امنیتي پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ وسلوال بریدونه ترسره کړل بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې د ولسوالۍ مرکز کې اته تنه او په پوستو کې اووه تنه مزدور پولیس او عسکر وویشتل شول او د پوستو ګڼ ټاورونه تخریب شول همداراز د دښمن یوه شوبله د راکټ په مټ ویجاړه شوې او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یاد ولایت د مرکز لښکرګاه اړوند د څلورمې حوزې د بشران د دښت په سیمه کې بېګا شپه درې بجې د مزدور اربکیانو په مهم مرکز پراخ وسله وال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، په پا پایله کې یې نهه تنه مزدور اربکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د کومکي عسکرو یوه شوبله د کمین په برید کې د راکټ په مټ وویشتل شوه چې په بشپړه توګه ویجاړه او په کې سپاره مزدور عسکرو ته مرګي ژوبله واوښته بلخوا د نادعلي ولسوالۍ اړوند د قلقي چراهي او کانټینر چراهي په سیمو کې بیګا شپه یولس بجې د مزدوري اردو په دوو پوستو وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې په پوستو کې اووه تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوزیان نه دی اوښتی همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پرچاوي په سیمه کې پرون مازیګر پنځه بجې د مزدور عسکرو په پوستو پراخ وسلوال بریدونه ترسره شول بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې په پا پایله کې شپږ تنه مزدور عسکر وویشتل شول همداراز د دښمن یو رینجر موټر د راکټ په مټ ویشتل شوی او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی د راپورونو له مخې تېره شپه د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند هیبتو سیمه کې د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ خبر وايي د برید په ترڅ کې څلور تن اربکیان ووژل شول دغه راز یادې پوستې ته په راتلونکي کومکي قوې هم مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې د یادې قوې یو ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ درې تن عسکر ووژل شول دوه تنه نور ټپیان دي. په نښته کې یو تن مجاهد د شهادت لوړ مقام ته ورسید او یو بل ژوبل دی. د لغمان ولایت مرکز مهترلام اړوند کرنج سیمه کې د دښمن په قوا د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ یاده قوا وړمه ورځ سهار شاوخوا شپږ بجې یادې سیمې ته د عملیاتو په هدف راغله چې د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخامخ شوه. د معلومات له مخې د نښتو په لړ کې د دښمن یو ټانګ په مخامخ برید کې د راکټ په مټ ویجاړ شو او یو بل ټانګ چې د تیښتې په حال کې وو د ورخطایۍ له امله چپه او ویجاړ شو. دغه راز څلور تنه عسکر ووژل شول، پنځه تنه نور ټپیان دي. خبر وايي په سیمه کې د نوموړي قوې مخه نیول شوې دښمن هیڅ لوري ته حرکت نه شي کولای وحشې دښمن په سیمه کې هوایي بمبارۍ هم ترسره کړي خو لله الحمد چاته پکې زیان نه دی اوښتی د راپورونو له مخې پرون مازیګر څلور بجې د ننګرهار ولایت غنیخیلو ولسوالۍ اړوند شرګړ سیمه کې په شریر اربکیانو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو د معلوماتو په اساس د برید په پایله کې درې تنه اربکیان ووژل شول څلور تنه نور ټپیان شول. په خبر کې ویل شوي چې وروسته سیمې ته نور عسکر د کومک په موخه راغلل چې د مجاهدینو له غبرګون سره مخامخ شول او له ځپل کېدو وروسته بیرته شاتګ ته اړ کړل شول. په نښتو کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. دغه راز پرون ماسپښین مهال د یادې ولسوالۍ اړوند شیرګړه او ګولایي ترمنځ د شریر اربکیانو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو معلومات ښيي په دغه برید کې د دښمن یو ټانګ ویجاړ، څلور تنه اربکیان مړه او ژوبل شول. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ اړوند کوزه چتره سیمه کې د مزدور دښمن په قرارګاه او یوه پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو بریدونه ترسره کړل د خبر په اساس د بریدونو په لړ کې درې تنه عسکر او دوه تنه اربکیان ووژل شول د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند د افغانانو سیمه کې د مزدور دښمن په ګڼو پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ بریدونه ترسره کړل خبر وايي د بریدونو په لړ کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی په نښتو کې له دښمن څخه وسلې او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل دغه راز د کمانډو عسکر او هغه قوه هم د مجاهدینو له لوري تر برید لاندې راغله چې یادو پوستو ته د کومک په موخه را روانه وه. په دغه برید کې هم دښمن ته مرګ ژوبله واوښته، مګر کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د فاریاب ولایت د شرینتګاب ولسوالۍ اړوند د اسلام قلعه په سیمه کې د مزدور دښمن ټانګونو د ملکي خلکو یوه د پسونو رمه لاندې کړه چې له امله یې تر اتیا زیات پسونه مړه کړل او وروستی خبر دا چې د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ اړوند د تودنکانو په سیمو کې بیګا شپه ګڼ شمېر مزدور عسکر او اجر کمانډویان په ګڼ شمېر ټنګونو او موټرو کې د یرغلګرو په هوایي ملاتړ د عملیاتو په نامه راوتلي چې تر دې مهاله یې ملکي خلکو ته درانه تلفات اړولي یو تن کلیوال یې شهید کړی دوه تنه یې زخمیان کړي دي په سیمو کې د دښمن له لوري وحشت دوام لري انا لله و انا الیه رجعون او یو تازه خبر وای چې د غزنی ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ مرکز امنیه قومنداني نه پوستي فتح سوي دي لسګونه عسکر وژل سوي وسلې او مهمات ولجه سول تېره شپه د غزني ولایت د خواجه عمري ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ امنیه قمندانۍ او شاوخوا پوستو د اسلامي امارت مجاهدینو پراخ او ځپونکي عملیات ترسره کړل د معلوماتو په اساس د عملیاتو په ترڅ کې د ولسوالۍ مرکزي ودانۍ امنیه قمندانۍ او شاوخوا نه پوستې په بشپړه توګه فتح سوې او د اسلامي امارت سپین بیرغ ورباندې رپان سو دغه راز لسګونه تنه عسکر وژل سوي چې د دېرشو تنو جسدونه د جګړې په ډګر کې پاتې دي ګڼ نور ټپیان دي او پاتې نور یې په تېښته ولاړل په عملیاتو کې له دښمن څخه یو را د ټانګ اوه را د رینجر موټر خورا ډېره اندازه وسلې او ډول ډول مهمات د مجاهدینو لاسته ولوېدل د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو د افغانستان د اسلامي امارت برایمنو مجاهدینو د هیواد مظلوم ولسونه تاسو ته سترګې په لاره دي تاسو د هیواد اصلي وارثان او د خپلو هیلو سرته رسوونکي ګڼي نو د ولس هیلو ته درناوی وکړئ او په وړاندې د تواضع حلم عفو او نیکو اخلاقو له چلنده کار واخلئ د بشر اساسي حقوقو ته درناوی او د ښې حکومتدارۍ توان نه لري خلکو ته خدمات پرمختیایي پروژې عدالت او امنیت نشي وړاندې کولای او لنډه دا چې دا توان نه لري چې د یو هیواد اداره او سیاسي رهبري په غاړه واخلي خو اسلامي امارت لکه څنګه چې د حکمرانۍ په تیره دوره کې یې له ټولو ستونزو تپل شویو جګړو نړیوالو بندیزونو او قسمه قسم خنډونو سره سره یو سوله ییز او عادلانه نظام رامنځته کړی و اوس یې هم د خپل واک په ساحو کې چې د افغانستان د جغرافیې اویا فیصده اراضي تشکیلوي د حکومتدارۍ پر اصولو برابر اسلامي عادلانه نظام رامنځته کړی دی دا چې د اسلامي امارت تر تسلط لاندې سیمو کې سوله ییز عادلانه حکومت واک چلوي یوازې زموږ ادعا نه ده بلکې په دې وروستیو کې یو شمېر غربي مطبوعات او تحقیقاتي ادارې هم د خپلو څېړنو په پایله کې دې نتیجې ته رسېدلي چې په دې برخه کې حقایق تسلیم کړي او واقعیتونو ته انعکاس ورکړي د دوه زره اتلسم میلادي کال د جون د میاشتې پر یوویشتمه نېټه د امریکا مشهورې ورځپاڼې واشنګټن پوسټ یو راپور نشر کړ چې پکې راغلي وو، طالبانو د حکومتدارۍ یو مناسب نظام ایجاد کړی دی او د روغتیا، معارف، قضايي محاکمو او مالي چارو لپاره یې فعال کمېسیونونه جوړ کړي دي. یاد راپور زیاتوي چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو حکومت کوي. د حکومتدارۍ په چارو کې سخت محتاط دي او غواړي چې د خلکو زړونه وګټي طالبان کوښښ کوي چې د زور او جبر پر ځای خلکو ته خدمات برابر کړي او داسې ښکاري چې د آینده حکومت لپاره ځان چمتو کوي همداشان یوې غربي څېړنیزې ادارې چې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د انکشافي چارو په اړه پلټنې کوي هم د اسلامي امارت د انتظامي امورو خصوصا معارف په اړه یې پلټنه کړې په یو مفصل راپور کې یې خپره کړې ده دا راپور چې له یو سلو شپېته کسانو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی ده د اسلامي امارت تر واک لاندې ساحه کې یې د تعلیم روغتیا او نورې انکشافي چارې بریالۍ بللې دي. دا او دې ته ورته رابرسېره کېدونکي حقایق ثابتوي چې اسلامي امارت د دښمنانو د تبلیغاتو خلاف یو عادلانه او د خپلو هېوادوالو هوساینې، پرمختګ او کامیابۍ ته ژمن اسلامي خوځښت دی چې د یو منسجم حکومتي سیستم په حیث فعالیت کوي. دا خوځښت د خپل ولس له منځه راپورته شوی د هېواد په سطحه د بل هر سیاسي جریان په نسبت په ولس کې ژورې ریښې لري او د ولس په دردونو، ستونزو او ارمانونو تر هر چا ښه پوهېږي. د نړۍ خلک او حکومتونه باید اسلامي امارت ته د کومې معمولي، بې ملاتړه او باغي ډلې په نظر ونه ګوري. اسلامي امارت کوم په اصطلاح زیر زمین، انډرلاین، جنګي سازمان نه دی. بلکې یو بشپړ حکومتي نظام دی چې د افغان ولس بې کچې ملاتړ او په سیمه ییزه کچه سیاسي وجاهت او اعتبار له ځان سره لري. امریکایي چارواکي او د اشغال نور ګډونوال نور باید له دې مغالطې او ځان دوکه کولو څخه راووځي.